دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی چې د احزاب په غزوې باندې موږ غږېدلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې همدارنګه سره د صحابه و کرامو جنګ له تیاری کوي او دښمن د بیرون څخه تر محاصرې لاندې نیولی تر اوسه لا د مشرکینو او د مسلمانانو ترمنځ باقاعده جنگ نه دی شروع شوی نو د قریشو د لښکر ځینې سپرو خپل اسونه د مدینې په لور وځغلول جنګ لا شروع نه دی ګوري چې د هغوی مخې ته یو لوی خندق کینل شوی دی هغوی ویلي دا کوم نوی چل او تکتیک دی چې عربان یې نه پیژني نو بیا مشرکینو په خندق کې یو تنګ ځای ولید د هغې نه د خپل اسونه راتیر کړل او د مدینې خاورې ته ورننوتل په دې اسورو کې مشهور اتل د مشرکینو مشهور قهرمان عمر بن عبدود هم شامل و چې هغه د زر کسه اسپرو انډول ګڼل کیده کله چې هغه د مسلمانانو د لښکر مخې ته راغی ودرید او په لوړ آواز یې ویل څوک شته چې زما مقابلې ته راووځي حضرت علی کرم الله وجهو د عمر بن عبدود مقابلې ته راووت رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وارې حضرت علی کرم الله وجهه د دې نه منع که چې هغه د عمر بن عبدود مقابلې ته راووځي ځکه هغه ډیر اتل هغه ډیر قهرمان و د هغه مقابله چا نه شوه کولی خو چې هغه ډیر په لوړ آواز باندې غږونه کول نو حضرت علی کرم الله وجه مجبور شه رسول الله اجازه ورکړه د هغه مقابلې ته راووت کله چې حضرت علی کرم الله وجهه د هغه مقابلې ته راووت حضرت علی کرم الله وجهه ورته وویل ای عمره تا د الله سره دا تعهد او دا وعده کړې وه که کوم قریشي سړی تا ته دوه کارونو څخه یو کار در وښي یا د دوه کارونو نه تا یو کار ته را وبلي ته به قبول کړې زه هم قریشي سړی یم تا دوه کارونو ته رابلم عمر ورته ویلي هو که دا خبره ما کړې ده که کوم قریشي سړی د دوه کارونو نه یو کار ته ما راوبلي زه به په هغو کې خامخا یو منم حضرت علی کرم الله وجهه ورته ویل زه تا الله او د هغه د رسول او اسلام ته رابلم زه تا الله طرف ته د هغه رسول طرف ته او اسلام طرف ته رابلم امر بن عبدود چې ډیر په کب او په غرور کې راوتلی و هغه ورته ویلې زه هغوی ته اړتیا نه لرم بیا حضرت علی کرم الله وجهه ورته ویلې زه تا جګړې او مقابلې ته رابولم عمر ورته ویلې وراره ولې قسم په الله زه غواړم چې تا ووژنم او ته کله هم زما مقابله نشي کولی زما قهرمانی او زما اتلتوب خو تاسو ته معلوم دی ته څنګه نن زما مقابلې ته راوځې حضرت علی کرم الله وجهه ورته ویلې خو قسم په الله زه غواړم چې تا ووژنم د حضرت علی کرم الله وجهو د دې خبرې په اوریدو سره عمر ډیر ګرم شه ډیر په غرور او په کبر کې شه د خپل اس څخه یې ټوپ که او د حضرت علی کرم الله وجهو مقابلې ته راووت حضرت علی کرم الله ته مخامخ شو دواړو جګړه او مبارزه پیل کړه او هر یوه د بل د وژلو هڅه کوله د لږې جګړې څخه وروسته د دین دښمن د حضرت علي کرم الله وجهه په لاس باندې ووژل شو د مشرکینو لښکرو مسلمانان نږدې یو میاشت د ټولو خواو څخه تر کلکې محاصرې او بندیز لاندې ونیول په مسلمانانو باندې ابتلا او امتحان ډیر سخت شو د منافقینو نفاق را څرګند شو په دې بهانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مدینې ته د تګ اجازه وغوښته چې ان بیوتنا عوره وما هی بعوره ان یریدون الا فرارا ربغله رسول الله ته به ویلې زموږ کورونه خالی دي هلته څوک نشته پکې نارینه حال دا چې الله وایي کورونه یې خالي ول په دې بهانه یې تیښته کوله د جنګ نه تښتېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د سختې ویرې په حالت کې ول چې نعیم بن مسعود غطفانی راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل زه مسلمان شوی یم خو قوم مې تر اوسه خبر نه دی چې زه مسلمان شوی یم پیغمبر علیه السلام وسلام ته ویلې څه دې خوښه وي امر راته وکړه چې سر ته ورسوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نعیم بن مسعود غطفانی ته ویل ته زموږ له جملې څخه یو وګړی که توانیږې دښمن له موږ څخه لرې کړه ځکه چې جنگ تکتیک دی په هره طریقه چې کولی شي د دښمن په منځ شک پیدا کړه د هغوی په زړونو کې وسوسې پیدا کړه او دښمن زموږ نه لرې کړه نعیم بن مسعود د بني قریظه قبیلې ته ورغی داسې خبرې ورته وکړې چې خپل دې موقف کې یې متردد او شکمن کړل ځکه بني قریظه هغه قبیله وه چې مشرکینو سره لاس یو کړی و چې موږ او تاسو به په محمد رسول الله حمله دا د یهودو قبیله وه نو نعیم بن مسعود غطفانی د بني قریظه قبیلې ته ورغی هغوی ته داسې خبرې وکړې چې هغوی په خپل موقف او په خپل تصمیم کې شکمن او متردد کړل چې تاسو څنګه د غطفان او مشرکینو سره مرسته کوئ او حال دا چې هغه د مدینې اوسیدونکي هم نه دي او انصار او مهاجرین چې هغه د مدینې منورې اوسیدونکي دي هغه ستاسو ګاونډیان دي هغوی سره تاسو څنګه دښمني کوئ او دا خبره هم د یهودو قبیلې بني قریظې ته وکړه تر هغې پورې د قریشو او د غطفان سره په جګړه کې برخه وانخلئ تر څو چې د هغوی مشران ستاسو سره برمته پاتې نشي چې کله د هغوی مشران تاسو سره برمته پاتې شول، بیا تاشې قریشو او همدارنګه غطفان قبیلې سره شریک شئ په جګړه کې او په مدینې باندې حمله وکړئ. ځکه چې کله هم هغوی برمته واخستل، بیا به تاسو سره دا ډاډ وي چې د شکست په حالت کې به تاسو یوازې نه پریږدي. د بني قریظه خلکو ویلې نعیمه ډیره ښه مشوره دې راکړه. نو نعیم بن مسعود غطفانی رضی الله تعالی عنه دا خبره یهودو ته وکړه، اوس ورځي مشرکینو ته. چې کله قریشو ته ورغی هغوی ته د خپل اخلاص او خیرخواهي څرګندونه وکړه مشرکینو ته دا ویلي چې د قریزه یهود په خپل هغه تړون کې چې تاسو سره کړی و پښیمانه دي هغه تړون چې تاسو سره کړی و په هغه کې پښیمانه دي هغوی له تاسې نه د تړون ضمانت په توګه ستاسې مشران غواړي چې هغوی تاسې هغوی څخه برمته پرېږدئ او بیا به د یوې جوړې جاړې په توګه ستاسې مشران د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وسپاري چې سرونه یې پرې کړي دا خبره قریشو ته وکړه د هغې نه وروسته راغی د غطفان قبیلې ته هغه څه یې ورته ویل چې هغه خبره یې قریشو ته کړې وه نو په دې سره دواړه ډلې د یو بل څخه په ویره کې شوې مشرکین د یهودو نه په ویره کې شول همدارنګه یهود د مشرکینو نه په ویره کې شول غطفان هم د یهودو نه په ویره کې شول یهود د غطفان نه په ویره کې شول دا ټول کار چا وکړه نعیم بن مسعود غطفانی رضی الله تعالی عنه نو د مشرکینو او د غطفان قبیلې زړونه د یهودو په خلاف شکمن او د کرکې او کینې څخه ډک شول او دا متحده جبهه چې دوی جوړه کړې وه د داسې تفرق او اختلاف کار شوه چې هرې ډلې د بلې څخه د ویرې احساس کوه کله چې د قریشو سالار ابو سفیان او د غطفان مشرانو د یهودو څخه د مسلمانانو په خلاف د یو پرېکنده جګړې غوښتنه وکړه ابو سفیان همدارنګه د غطفان قبیلې مشرانو د یهودو نه وغوښتل چې اوس به موږ او تاسو د محمد رسول الله په خلاف جګړه کوو نو په دې غوښتنه کې یهود زړه نازړه شول او د هغوی څخه یې د مشرانو د برمتې توګه د اخیستلو غوښتنه وکړه چې جګړه کې موږ تاسو سره هله شریکیږو چې تاسو خپل مشران موږ څخه برمته پریږدئ نو په دې سره قریشو او غطفانیانو ته د نعیم بن مسعود د خبرې رښتینولي ښکاره شوه چې نعیم رښتیا ویلي و نو مشرکینو او غطفانیانو د یهودو دا غوښتنه رد کړه په دې توګه یهودو ته هم د نعیم خبره رښتیا معلومه شوه تنعیم خو رښتیا ویلي و چې مشرکین او غطفانیان کله هم تاسو سره جګړه کې نه شریک کیږي نو چې کله جګړه کوئ هغوی نه د هغوی د مشرانو د برمتې غوښتنه وکړئ او د متحدې جبهې ډلې ډله یو له بله څخه زړه بدې اتحاد یې دړې وړې او خبره یې ماته شوه دا ټول کار چا وکړه نعیم بن مسعود غطفانی رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر علیه السلام ورته لارښوونه کړې جنګ په خپله یو فریب او تکتیک دی په دې سره د دوی په زړونو کې نفاق پیدا شه د هغه جګړې نه دوی مخ واړوه اوس نو وګورو چې ابو سفیان چې د مشرکینو مشر دی هغه څه کوي دا به واورو خو د یوې دمې نه په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي الله رب العزت اوس د خپل پیغمبر مرسته کوي نو د ژمي په یخه شپه کې په احزابو یعنی په متحد جبهې باندې توپانی باد مسلط کوي چې هغه باد د هغوی دیګونه او د هغوی خیمې چپه کړې ابو سفیان ودرید په لوړ آواز یې ویل ای قریشو په الله سوګند تاسې په مناسب او محفوظ ځای کې نه یاست زمونږ او ستاسو څاروي او همدارنګه سورلۍ له منځه لاړې بنو قریظه همدارنګه د خپله وعده زمونږ سره ماته کړه تړون مات که او د خواشینی سره مخ کړو وګورئ چې طوفان او باد او یخنۍ را سره څه کوي دیګونه مو په ځای نه درېږي زمونږ او ستاسو اور نه بلیږي زمونږ او ستاسو خیمې نه ټینګیږي تاسو د دې ځای نه کوچ وکړئ کډه وکړئ زه هم د دې ځای نه کډه کوم په دې خبرې سره ابو سفیان خپل ګونډه شوي اوښ ته ورغی ګونډه ورته خلاصه کړه پرې کیناست اوښ د یو ګزار ورکولو سره ودرید او د مکې په لور مخه کړه کله چې غطفان قبیلې د قریشو د دغه کړو څخه خبر شول په هغو کې ماته ګډه شوه او هغوی هم د خپل ټاټوبي په لور وخوځېدل حذیفه بن یمان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د متحده لښکر د حالاتو د معلومولو لپاره استولی و په داسې حالت کې راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه ولاړ و د احزابو د سترګو لیدلی حال ورته بیان که په سهار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو سره یو ځای د مدینې په لور واپس حرکت وکړ الله رب العزت د خندق د غزا په اړه په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها وکان الله بما تعملون بصیرا ای مؤمنانو تاسو د الله هغه نعمتونه را یاد کړئ چې کله پر تاسې لښکرې راغلي نو موږ په هغو باندې باد راوالوزوه او داسې لښکرې مې پرې مسلطې کړې چې تاسو هغه نه لیدلې او الله رب العزت ستاسې کړنې ډېرې ښې ویني الله پې باد مسلط همدارنګه الله رب العزت په صورت احزاب کې فرمایی ورد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا وکفى الله المؤمنین القتال وکان الله قویا عزیزا الله رب العزت کافران له غصې نه ډک په داسې حالت کې ستا نه کړل چې هیڅ ګټه یې تر لاسه کړې او مؤمنانو ته په جنګ کې یوازې یو الله بس دی الله رب العزت مؤمنان له جنگ څخه وژغورل او الله رب العزت پیاوړی او برلاسه دی جنگ پای ته ورسید او د تل لپاره مشرکانو د مسلمانانو په خلاف د جنگ توان ترلاسه ورک په دې مناسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دې څخه وروسته به قریش هیڅکله ستاسې په خلاف جنګ ونه کړی شي له دې وروسته به تاسې د هغوی ټاټوبي ته د جګړې او غذا لپاره ورځئ همداسې وشو د خندق په غذا کې اووه کسه مسلمانان په شهادت ورسېدل او څلور مشرکان هلته هم ووژل شول بني قریظه و خو تړون مات کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ نو په هماغه لومړنیو میاشتو کې د مهاجرینو او انصارو ترمنځ یو میثاق او تړون ولیک او په مدینه کې میشته یهودي هم په هغه تړون کې شامل کړل هغو سره هم معاهده وکړه پیغمبر علیه السلام وسلام یهودو ته د خپلو دینی مراسمو د ادا کولو اجازه ورکړه او په خپلو مالونو کې د پوره تصرف واک ورکه په هغوی یې ځینې شرایط لګول د هغوی ځینې شرایط هم رسول الله ومنل په هغه تړون کې راغلي وو په هغه تړون کې داسې راغلي وو که په دې تړون کې د شریکو وګړو په خلاف څوک جګړه وکړي دوی به د یو بل سره مرسته کوي یعنی که څوک په یهودو حمله کوي مسلمانان به مرسته کوي او که څوک په مسلمانانو حمله کوي یهود به مرسته کوي او په ناوړو چارو کې به یو بل سره همکاري نه کوي او که څوک په مدینه منوره حمله وکړي ټول به د مقابلې لپاره راوځي د خیبر یهودي قبیلې مشر حیی بن اخطب به د بني قریظه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د تړون ماتولو لپاره وهڅوله چې تاسو رسول الله سره تړون مات کړئ او د قریشو سره همکاري او تعاون وکړئ د بني قریظه سردار کعب بن اسد القرزي ویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم څخه مو د صدق او وفا پرته بل څه نه دي لیدلي خو بیا هم تړون مات که دا ټول چا وهڅول حیی بن اختب او د هغه عهد څخه یې د بیزاری اعلان وکړ چې د هغوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ شوی و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بني قریظه له لورې د تړون د ماتولو خبر ورسید د هغوی د حلیفو قبیلو اوس او خزرج سرداران سعد بن معاص او سعد بن عباده رضی الله عنهما یې د انصارو د یوې ډلې په ملګرتیا د دې خبرې د رښتیا او دروغو د معلومولو لپاره قریظه ته واستول کله چې هغوی ورغلل یهود یې د دې څخه په بد حالت کې وموندل کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر رسېدلی و هغوی ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیژنو پیغمبر علیه السلام وسلام ته بدې ردې ویلې او دا ویلې چې محمد څوک دی زموږ او د محمد ترمنځ هیڅ تړون او عهد نشته هغوی په مسلمانانو باندې د حملې تیاری کوه غوښتل چې د مسلمانانو په لښکر باندې د شا له طرفه حمله وکړي چې دا په میدان کې د مخامخ حملې څخه ډیره سخته او خطرناکه وه الله رب العزت هغې ته په قرآن کریم کې داسې اشاره کوي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم هغه وخت یاد کړئ چې دښمن په تاسې له پورته او ښکته لورې حمله وکړه او دا د مسلمانانو لپاره د سخت امتحان وخت و نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق څخه مدینې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپله وسله د خپلې اوږې نه ښکته کوي په ځمکه ږدي جبرائیل علیه السلام وسلام راغی رسول الله ته ویلې یا رسول الله آیا وسله دې ایښې ده رسول الله وفرمیل هوکې جبرائیل علیه السلام وسلام ویل فرښتو تر اوسه وسله نه ده ایښې الله درته د بني قریظه په لور د تګ امر کوي زه هم د بني قریظه په لور روان یم چې هغوی ولرزوم ځکه هغوی تاسو سره خیانت کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي چې موږ او تاسو به د مازیګر مونځ په بني قریظه کې کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم بني قریظه چې د یهودو غټه قبیله ده پنځه ویشت ورځې کلکې محاصرې لاندې ونیوله چې د محاصرې په نتیجه کې ښه وځپل شول او الله رب العزت د هغوی په زړونو کې روب او ویره واچوله د محاصرې د سختېدو او اوږدېدو په نتیجه کې بني قریظه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلې ته غاړه کیښوده د اوس قبیله چې د بني قریظه ملګري ول راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغوی سپارښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس قبیلې ته وویل آیا تاسو دا خوښوئ چې ستاسو یو سړی د دوی په اړه فیصله وکړي هغوی ټولو ویلې ای د الله رسوله موږ همدا غواړو چې زموږ د قبیلې یو کس د بني قریظه په هکله فیصله وکړي ځکه دا زموږ حلیفان او ملګري دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دوی په اړه به پرېکړه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه کوي چې دا د اوس د قبیلې مشر رسول الله سعد راوبله کله چې سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی د قبیلې خلکو یې ورته ویل ای ابو عمره یعنی ای سعده د خپلو ملګرو سره نیکي وکړه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه د دې فیصلې لپاره ټاکل چې د هغوی سره ښېګڼه وکړي کله چې هغوی په دې اړه ډیر ټینګار وکړ نو سعد ویل اوس سعد ته هغه وخت په لاس ورغی چې د الله د دین په اړه د هیچا پروا نه کوي بیا حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ویل زه د دوی په اړه فیصله کوم چې د دوی سړي دې ووژل شي مالونه او دارایی دې توضیع شي او ښځې او اولادونه یې د جنگي بندیانو په توګه باید ونیول شي د دې فیصلې په اوریدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل عیسی دا په حقیقت کې دې د دوی په اړه د الله د خوښې فیصله وکړه دا فیصله د بني اسرائیلو په شریعت کې د جنګي قوانینو او هغه څه چې په دې اړه په تورات کې دي دا ستا فیصله هغه سره سمون خوري او په دې توګه د بني قریزه په حق کې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه پریکړه نافذ او عملی شوه او مسلمانان د شا له لورې د حملې او داخلي انتشار او ګډوډي څخه خوندي پاتې شول د خزرج قبیلې سلام بن ابي حقیق هغه څوک و چې د مسلمانانو په خلاف متحده جبهه جوړه کړې وه هغه یې ووژه او اوس له دې څخه د مخه د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر دښمن کعب بن اشرف وژلی و نو په دې توګه مسلمانانو د کفر د هغه مشرانو د وسوسو څخه خلاصون وموت چې تل به د اسلام او د مسلمانانو په ضد دسیسې جوړولې او ډلې ټپلې به تنظیمولې خو د هغوی په وژلو او د بني قریظه په هلاکت مسلمانانو د آرام ساه واخیستله د دې نه وروسته صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سمامه بنته نیسي راولي یې مدینې منورې ته په مسجد نبوي کې د یوې ستنې نه تړي په آخر کې چې د سیرت کتابونو د هغه ډیره زیاته واقع لیکلې پیغمبر علیه السلام وسلام هغه ته بخښنه کوي چې کله ورته بخښنه کوي ځي د خرماو ترڅنګ هلته غسل کوي او راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقدس دین باندې مشرف کیږي او معونه هغه ځای و چې د هغه ځای نه به مکې مکرمې ته تل لپاره غنم تلل راځي د مکې مکرمې غنم بندوي چې بیا به مکې ته غنم نه ځي قریشو باندې ډیره سخته سختی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتنه کوي چې یا رسول الله ته اجازه ورکړه چې موږ ته غنم راواستوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی وړاندیز مني او ثمامه ته وایي چې هغوی ته غنم پرېږده چې ورشي په وروستنۍ خپرونه کې انشاءالله د حدیبیې صلح په اړه وغږیږو نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ